کومه طریقه کار چی وه په سراجیمو کی د هغی ذکر وشو سراجیم دا په کومه طریقه ذکر کوی بعضی د مباحثو د سراجیمو نه د مصنف په عاداتو کی دا هم ده چه په ادنا مناسبت باندې آیات ذکر کړي د کتاب الله د دسرا ډیر اهتمام دی احادیث ذکر کړي اقوال د صحابه ذکر کړي اقوال د تابعین ذکر کړي په دې ترجمه الباب مسائل سره تعرض کوي د دا پزان کې چې کم جهاد لا ترجیوي هغه ته تعرض کوي دیم په تراجم کې د زوی واجب عقیده طرز دی چې دا ابتدايي تکوين نه شروع کوي خبره د بنياد نه شروع کوي لکه دې دي کې ابتدايي تکوين د وحي څنګه شوی روسته کتاب الحيض کې ابتدايي تکوين د حيض څنګه راغلی کتاب الاذان کی ابتدائی تکوین د اذان څنګه راغلی دی؟ بدء الخلق کی ابتدائی تکوین د عالم څنګه راغلی دی؟ او کتاب الله هم څه کوي اقرا بسم ربک به دې تکوین د انسان ذکر کوي انسان د علق نه پیدا دی او د مبحث په انتها باندې چې کم ترجمه الباب دی ودا کوي نه کې برات الاختتامی برات الاختتام داسې طریقې ته تعبیر کړي چې د دې مبحث اختتام دی اوس. او قاري صاحب په دې برات اختتام کې انسان ته د خاتمه را مخې کوي په موت باندې چې خدمت دی مله د ده په طریقه کار کې دا هم ده چې دا کله کله د مبحث ابتدا په تسمیه وکړي عام مصنفین په اول کې بسم الله ذکر کوي ولدې چې دین کله کله کتاب مې کې بسم الله شروع بل یو مبحث شروع شوی د په ځان کې هر مبحث په منظر صورت دی سور په اول کې تسمیه نه دی کې تسمیه وی کله کله دا شي چې د مبحث ابتدا هم نه وي په مين کې بسم الله لیکي انسان متحیل شي چې په دې کې د تسمیه څه سوال پیدا کیږي چې موسانی په دې کې د تسمیه ذکر کړی باجوی دا د غفلت او د صحیح په وجه خو دا غفلت او د سخت پوهې نه ده بلکې دا مې کې څو واردات راغلي وي انقطاع په تصنیف راغلي وي حادثې د وجنه مرض د وجنه سعیان په کې تیر شوي نو چې دویم ځل مصنف به شروع کوي بسم الله ذکر کی د د په خصوصیاتو کې ثلاثیات تفسیر په ثلاثیات کې ورش یعنی هغه حدیث چې د او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې واسطې دي بخاری کی دوی ثلاثیات دی. یوولس ثلاثیات دی دا د مکی ابن ابراهیم دی. یو سلو دویش کی دا پیدا دی. بعدوی یو سلو دریش کی. د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. دوه سوه دولس کی وفات دی شپږ ثلاثی او د محمد ابن عبدالله ابن مسنى محمد ابن عبدالله ابن مسنى د امام ظفر رحم الله شاګرد دی د امام ابو حنیفه په دې کې لکه څه او کله استفهام په کې فسوي لکه دې کې استفهام په کې فسوي د عام د تراجم متعلق ده ترکه کار ذکر اوس خصوصي مبحث ته راکوزیږو دا هوایي خبرې دي. خصوصي مبحث کې زموږ طریقه کار دا وي چې مخکې سره به ذکر کوو خواله چې مخکې ته شي بیا خلاصه ذکر کو بیا تجزیه کو ترجمه الباب ته او مترجم له دلته خدای مخکې ربط تمو فارغي وو د دې نه مخکې بل عنوان نشته البته خلاصہ پدې کې یو باب دی شپږه حدیث پدې کې مشهور نمونه دا دي حديث انما الاعمال بالنيات حديث ام المؤمنين او دې تحریف مسلسل دي کې سلسله تر جرس ذکر دي حديث غار حرا چاپ شوی دی ان شاء الله په راتلونکې جمعه کې به راورسېږي هر کس لپاره خلاصه د بخاری په دی وجه ضروری ده چې یو مبحث ګوري نو هغه باندې نشاندهي ورکړي چې دا مسله په پلان کې پلان کې باب کې ده نو حدیث راځي مکه دي شي په مسله باندې به دې سہولت تاسو په شین درس کې پته ولري فصد خلاصینا پس د دې نه چې مصنف د بد الوح نه شروع کړ او دا په منظره د مقدمې ده مونږ په دې کې تعین د مترجم له حکم او تعین د ترجمه الباب کو باب کیف کان بد الوحی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترجمة الباب وقول الله نه وګورئ دا مترجم له شو کو آیات دی کو احادیث دی او کتاب الایمان پوری تاسو حدود معلوم کو ترجمه الباب او بس دشه مترجم له شو تجزیه د ترجمه الباب او به تجزیه د مترجم له په دی یوزی بچی وړوکو د خیره سه بیبا نیو پریشانه یو تاسو نه وی چې دا به ختمي ان شاء الله دا به ختمي خو بيا بيا تکرار راځي نو خبره بيا نه مقرر کوم باب لفظ کې دا ول لفظ مسله د اعراب دا معنا لغوي دا معنا اصطلاحي دا اعراب په لفظ باب کې رفع او سکون على الوقف دې دي کې دوانه دي بیرفع ما تنوین باب کیف کانا مقتوع اضافت کی هذا باب او کیف تر اخره پورې په تعویل د جملې او د هاذا لفظ باندې مضاف الیه کوي مرفوع بشي خبر د مبتدا محذوف بشي بشي هاذا باب هو باب او کوی په وخت وی وی باب لا محل لها من الاعراب بشي دا په ترقی د تعداد شي یو باب دا بل بل دا لکه څنګه چې په عادت کې اعراب نه راځي دا اعراب لغوی معنی د باب تاسو پیژنې دروازې ته وای چې مدخل دم کې نو دی مخرج دم کې نو دی دم کې نو ته داخلي دل وتل اصطلاحي مانا د باب طائفه د مسائلو مجموعه چې دا یو نوع مسائل دي مختلف انواع مسائل چې عنوان د کتاب ذکر کړي امتیازي مسائل چې عنوان دا فصل ذکر کوي یو نو مسائل چی عنوان د باب ذکر کوي مناسبت په ما بین د معنا د وی معنا اصطلاحي کی دا مجمعه مسائل چې دي دا په مان زلدی او دار دي دې کې چلاو په یو خاص ضابطه په عنوان دي چې هغه په مدره باب دي دې مسائل ته چې ترسيږي په دې طریقې برسيږي تر یه عنوان د باب لا په عنوان د کتاب یا د فصل چونکی لفظ د باب چره دا د متقدمین نه نقل دی تابعين نه نقل دی شعبی دا قول کړی دی هاذا باب من الطلاق تدریب الراوی کی اول جن نه ته صفحه کی د دې ذکر شته دا د لفظ د باب تحقیق شو اعرابن او معنا لغوي او معنا اصطلاحي او مناسبت په مابین معنا لغوي کې وجه ترجیح کیف لفظ د کیف د استفهام لپاره راځي مقتضی د صدارت د کلام دی ظاهر کې دا اشکال دی چه دلته خو دا لفظ په وسط کښې راغې باب کیف کان بدل د باب نه وروسته راغې او د لوح نه مخکې راغې دا خو وسط شو. د هغې جواب دا دی چې کیف مقتدي د صدارت دی په نسخه د ابي ذر او د حسيلي کې دا کیف اول کې ذکر دی باب نه مخکې دی به خوشکال شي او په اکثر سو کې باب مخکې دی کیف روسته دی نو ټیک دا چې کیفا خو مقتضی د صدارت دی خو د څه مقتضی د صدارت نه چې هر څه نه مخکې وي بلکې مقتضی د صدارت په دې طریقې سره چې د دکم مفعول متعلق دی دا غنه مخکې وي احتمال لري چې تامه شي او کانه ناقصه شي او ناقصه شي په دې کې دې ته اشاره ده چې په دې راتلونکو احادیثو کې د پټولو کې عبد الوحی نه ده زمانی بد الوحی لکه د هرقل واقعي ذکر کوي دا خود صلح حدیبی نروسته خبرې وي هرقل پشا د هرقل او د ابو سفیان ملاقات په شام کې شوه دی خو کانه په فتحه واحد اخر کو دې کې دې ته اشاره ده چې دا ابتدا کله زمانی وي کله مکانی وي کله ابتدای رتبی وي کله ابتدای شرافت وي کله به اعتبار ذات وي رسول الله اسلام ته چې ابتدا کېدله خو زمانی وه خو شام کی چه دا ظاهریدله نو مکانی ابتداء شام کی اول ښکاره شوه. دیو جن کانا داخل کو او په بد ایم ذکر کلا مکان زمان رتبه شرافت ذات دې ټول ته اشاره بد لفظ د بد په همزه سره ځکه په دې راتلونکو احادیثو کې ټول خو هغه نه دي چې ابتدا د وحی د ام المؤمنین پر ویت کې ذکر د ابتدا د وحی حدیث غار حرا چې نو یو یو خدای چې دا په وو سره څنګه د ظهور د وحی اول وی کو ثانی او کو په شوګم و مسده کې راغلي خو وحی څنګه عالم تر رسیدلی حدیث د هرقل کې شام ته څنګه ورسېدل روم انګريزانو يهود ته څنګه ورسېدل چې په ووسه شي او چې په همدې څه شي بد راشي نو ټیک دا چې بد اخو شروع ته وایي اوله شروع د وحی خدغه ولیت کله کله راشي چې حقیقي وي کله اضافي وي کله زماني وي کله مکاني وي کله دوی وي کله ذاتی وي د کم زین رااله کم دې ته ورسېدل کم زین کې فرش ولا کم کې سوال شو کم کې جواب شو کم پسې ملاقات مکالمه شوه الوحي لفظ وحي په قران کریم کې 78 بار راغلی دی معنا د دې مختلفه راځي هغوی ته وسوسه ورځي لمسون کوي چې رسول نه دي کله وحي په معنا د تعلیم او صنعت کار یادول خودل کله وحی د رسولانو شغه ایصال انبیاء ته دی دلته دغه وحی مراد محشر ته ذکر کړی دی کله کلام الله واورل شي قدیمی کلام لکه موسی علی السلام چورل دته په امتیازي شان سره د الله کلام او د څنګه د الله صفات کلا په واسطه د ملک وی جبرائیل اسلام برای کلا په شکل د انسان او کلا په اصل شکل کلا ارقاش قلبی فضلت یو خبر غرزول د انبیاء ظاهر او نص او مفسر او محکم عبارت نص اشارت نص درات نص قضاء نص اصول فقه کې هغه ذکر کړي خو په تفصیل ذکر کړي دیم نو ذکر کړي د ملائکه په واسطه باندې هم منقسم دي اقسام ته کله جبرائیل او کله اسرافیل او کله کله ملائکه ماشي برات ذکر کړی کیف کان بد الوحی الی رسول الی رسول لفظ رسول الله او د الار دا قانون دی چې اله پر د انتهایی او دا هم قانون دی چې علاج په کوم ځای کې راځي نو الته ابتدایي وي نو بعد الوحي الى الرسول ابتدایي هم او انتهایی هم وو الاحكام فقد جينا يسمعون تبارك الذي نزل فقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالم ذكر رحمة للعالمين دي د رسول او د نبی فرق رسول د رسالت نه دی او نبی چې دی یا د نبعن دی یا د نبع ينبون دی و نبی د نبعن شي محمود شو نبی یون نبی اونو خبر ورکړه شوی د الله تر طرف نه ورفعناه مکان عليا دې ذکر د بریان سره مناظره ده هغه د نبا عین به اونکه زي محمود ذکر دی نبی دې ته وایي چې خبر ورکونکي نو معنا کوي چې پیغمبر د غیب خبر ورکونکي دی څوک چې د غیب خبر ورکونکي نو هغه غیب دی ويتبعون الرسول النبي را لګل شوی دی او النبي د غیب خبرو محمود ګرځي د نبا ينبو مفسدين دي دا قسم خبرې کوي تاسو پوه شئ اول خو مونږ وایو چې دا نبی د نبعان نه دی دا د نبعین دی قرینشته په دې باندې دې دوهم دې جمع شوی یو تر مکسور او دیم په یې باندې بدل شو بیا په کې تصرف راغی د قلب مکانی یا بل قانون د سر خطا يا يو شو بيا يي په الف باندي بدله شوه خطا يا شو بيا پکار داده چي د نبي اون نه وي نو نبا يا به يي جمع راتله جمع به سره تله هم او د جمع چې راځي نو انبياء راځي انبياء لکه دا اولیاء غونته کی انبیاء اولیاء اوس ولیون خو معتل دی عالم بالغیب چې راځي نو دا په هغه دي کې راځي چې دا شی دلیل د معرفت لري البته مدرک بالحواس لري څنګه تعبیر نه کوم دلیل د څه لري د معرفت او مدرک بالحواس لري انبیاء که عالم بالغیب دی نو د دې یا عام مؤمنان عالم بالغیب دی نو عالم الغیب نه دی عالم بالغیب مقصد دا دی چې د علم اسباب کې شته دی مخبر صادق ته ویلی الله توحید کړی او په حواس مدرک دی دې تعبیر پوه شوي تاسو او دا الله صفات څنګه راځي عالم الغیب و شهادت تبع نه راځي عالم الغیب ځان لري عالم بالغیب بالغیب مقصد دا دی چې د سترګو نه حواس نه غیب دی کفایه نومي کتاب دی ډاګي مولوي صاحب خوره او کفایت کفایت الله نوم ما لیدلی و هغه کتاب لیکل دی او پاکی لیکلی چې ذکر دا خبره چې علم غیب ثابت دی انبیاء او اولیاء بلکې عام مؤمنان دا علم غیب به دلیل پیش کړي چې علم غیب دی لکه ثابت دی چې قران کې الله فرمایي او یؤمنون بالغیب او ایمان قسم د تصدیق نه دی او تصدیق علم دی ایمان اعلی مرتبه د تصدیق او تصدیق علم دی نو عام په ذمه د خاص شریک نه یو ها یعلمون بالغیب د سی دی کی منطقي طریقې ته شوی نو ما تاسو یو علمي خبر او کړای چې حالت بالغیب مقصد دا نه دی چې دلایل به نشته وحی نه بالغیب د خواص نه غیب دی په نظر نه راځي عالم الغیب ځان لای ښا عالم بالغیب معنی دی چې دلایل پښته دی خو څه کې ناراضي احساس کې ناراضي خیر ضرورت دی خبره تنو د ګاندا مخلوق سمجون دی د رسول او د نبی فرق یو خو هغه دی چې عام شمی والا غیر وی چې فرق نشته یو شی دی صرف ماخذ کې فرق دی چې یو ته رسالت نه دی او بل د نبع نه دی نبع ينبو نه یا د نبع ينبو نه دی معتزله ته دا نسبت شوی اهل سنت والجماعت ته دا نسبت شوی دی چې فرشتہ دی یو فرق خو شمیم لا ولا کړی دی چه رسول سره کتاب متجدد وی او د نبی سره کتاب متجدد وی او کنه وی خو په دې کې به مشکال دی چې کوتو خصلو دي او صحیفه او حساب کو یسل صحیفه دي رسولان چې دی او صدر سره دې لستی د چا دا جواب کړی چې کتاب متجدد یوسره یا شریعت متجدد یوسره او بدر الدین عینی دا داسې ویلي چې کتاب معجزه جامع د کتاب د معجزې جامع وي د کتاب او د معجزې دا یو کار به اشکال به دا جواب دا هم یو کلام دی فرقی چې نبوت انسانانو په خاص دی او رسالت څنګه چې په انسانانو کې راځي ملائکه کوم راځي جاهل ملائکه رسول راځي فاتر کې جاهل ملائکه رسولان ودي اجنحه مثنا وثلاثه ورباع ظاهر په فرق کې هغه دی چې بخاری ویلي دي ورسته برایشي رسول الله صلی الله علیه صحابي ته دعا کوي ته خوب دعا پته ولګېدله چې نبوت چې دا منصب بوله مقرر شي نبي شي منصب جو تاواله شي نو بیا رسول شي مرتبه د نبوت مقدمه ده د مرتبه رسالت نه آداب کې دا ده چې د رسول ذکر کله وشي نو درود په پکار دی نیکان ذکر شوشین رحمت الله صحابه ذکر شوشین رضی الله عنه د درود په فضیلت کې مستقید کتابونه لیکل شوی په مانځه کې درود ویل دا سنت دی به به ذکر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم به درود ویل دا مستحب دی امام شافعی ته پرین باندې په قاعده اخر کم فرض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شي نو کرخي وي صلات ویل مستحب دي امام تحوی اول ځل چې ذکر شي فرض واجب دي او چې به به ذکر کیږي نه به مستحب دي والله علم کتابت کې د رسول د نوم سره صلی الله اسلام ادب دا دی چې مکمل درود لیکل شي دا باست ترجمه الباب